قران خو د عربو په لهجه راغلی دی چې کله یو خبر او کی نو بیا د هغې په خارج کې یو مثال ذکر کی چې مثال سره هغه خبره نور هم واضح شي او ښکار شي عرب وی الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام والناقه بلا زمام وای چې کله یو خبره وشي او مثال ذکر نشي نو مثال داسي لکه استا هواږي وسره نشتا نه نه پیدا غسل ګرانی او خشتا خو مهاري نشتا چې را قابوي کې نو پیدا حاصل اول ته ګران شي نو چې مثال ذکر نشي نو په خبره کوې دل ګران شي قران عظیم مثالونه ذکر کړي تقریبا څلور څلويخ مثالونه په قران کې الله ذکر کړي علامه ابن قیم رحمت الله علیه په دې کتاب لیکل دی کتاب الامثال او مقصد په مثالونو کې د مسلې وضاحتي باندې نصيحتي چې خلک په کې سوچ او فکر وکړي لکه سوره ابراهيم پنځشتم کې سوره عنکبوت وسلويخ کې سوره حشر یو دیرش کې په دې سوراتونو کې د مثالونو مقاصد خودلې دي چې مثالونه ولې الله بیانوي دلته مثال ذکر کوي مثله قاضی بیزاوی وی مثال دیتا وی تشبیح الشیء الخفی بالجلی د یو پټ شي مشابهت د ښکار شي سره ورکول چې ته په پوي شي دا دوه مثالونه دي عام مثلهم او او کسیبین دا یکات البر بیا دا او کسیبین د دې یو جز دی بس دلته یو هغه معنی کو چې کوم عام مفسرین کوي او یو هغه معنی چې کوم زمون استادان او مشایخ کوي عام مفسرین وایي چې دا دواړه مثالونه الله پاک د منافقانو ذکر کړی مثلهم او کسیبین دواړه د منافقې اعتقادي مثالونه دي او یکاد الفرق بیا د منافق عملی مثال شو او دا او هغه اصلي د پاره د تخییر چې ستا خوښه ده که دا اولنې مثالي ذکر کې او که دا دویم مثالي ذکر کې اول به مونږه د عام مفسرینو دا خبره واضحه کړو دای په مطلب په تاسو پوه کړو بیا زمونږ د مشایخو چې کومه توجیه دا به ذکر کو او داغي په وجه مخه او ترجیح مثلهم کې مثلک یا محمد بنر او باسدا به د کافر مثال سره بیا ذکر کو چې د منافق مثال یې داسې بوي مثلهم کا مثل الذي استوقد نارا د دې منافقانو مثال په شان د هغه سړي دی چې اورې بل کړ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم هر کله چې رڼا شو غیر چاپیره د دنا نو بوت لا الله د دې رڼا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پرې خو د دې لار په تیارو کې چې سي نه لیدل دا هم معنا شو چې د منافق مثال شي نو مثلا وضاحت به داسي لکه یو سړی په تیارې کې رڼا ځان لپاره کړو نو منافق په کوپر کې او په تیاره کې او ایمان یې راوړ ظاهرا خلق ته ځان مؤمن ښکار کړ نو لا اله الا الله وی نو د ایمان شمه بلکړه فلما اضاءت ما حوله څنګه سړی رڼا وکړه او غیر چاپه رزه سپروخانه شو رڼا شو نو منافقو چې کلمه ویلا نو د مرګ نه بچ شو ځکه چې دوځنه هو کافر او د ویل زمومن ما دارنګ فواید حاصله به ایمان هغه مراد دی هغه ته حاصل شو لکه مجاهدین به جهاد تلاړل غنیمت به حاصل کنو دیله به پکې ساور کړه دا شان نکاحونه سره کېدل دا غي د مالونو حفاظت وو د اولادو چا به تغل نه کو زکاتونه به ورکول مسلمانانو دا ټول پیدې اغه ته د ایمان په وجه حاصلې وي ذهب الله بنورهم د دینه پس الله دا غي غرنا ختم کړه کنایه ده د اظهار د منافقت د منافقانو نه چې الله مؤمنانو ته دغه منافقت ښکارا کړ نورنا بولا بیا هغه عزت پاتې نشو او ذلیل او رسوا شو هر څه په جندل چې دا منافقان دي نو یو توجیه دا دا او دا د عام مفسرینو ده او کصیب من السمان دای بیا دویم مثال شو د وو د تخیر ده که دغه مثال بیانې هم صافه او کدا دویم مثال بیانې نو صافه نو او کصیب من السما کې ولا بیا دا دویم مثال ذکر کړي دویم مثال یې داسې دی لکه چې یو سړی په تیز باران کې رواني یا ګڼ خلکی باران کې رواني نو په دې باران کې تیارو می زته وریځي او بعض وخت کې دا وریځ داسې تیار جوړه کی او په دې باران کې ګلزارو می او په دې باران کې برېښنا یو پړق ناری شي نو دا غشان مثال د منافقانو هم دی دا باران کې چې کم خلک رواني د په وګونو کې ګوتی ورکړي چې د تندر د आवाज می د وګونو او د زړه پردې و نشلې یار یار باندې رواني منافق د تشانه د قران په بیان کې یری قران چې کله بیانېږي د دې مثالون د باران عام وری عام خبره نو منافق د دزړونو کې هوتيري دي شرکيات دي منافقت دي بغض دي حسد دي دروغ دي کینه ده نو قران عظیم دا غیرت کوي رعد نه مراد چې څنګه اسمان کې غړشي دلته الله د منافق یو نه بیان کیږي دا نه د منافق ده نو منافق دا سی زر ویریږي چې دا به زیات کړم کنه دا په بالکل زما غنه یاد کړه ته دغه ازو سم درد وکي او دا شان په دې باران کې برېښنا یو پړک شي نو پاغه پړک سره رڼا حاصل شي نو پدې کې د توحید دلایل ذکر شي نو منافق نورم خپشي څنګه چې هغه باران والا د باران د وجې نه غوګونو کې ګوتې ورکړي نو دې منافقانو د قران د اوریدو د وجې نه په غوګونو کې ګوتې ورکړي او دې باندې د هغه باران کې چې څوک رواني پاغه چې باران څنګه صفه بدلېږي په دې منافقانو دغه شان قران بدلېږي دا دواړه مثالونه د منافقې اعتقادی شو یکاد البرق یحفق ابصارهم دا بیا مثال د منافق عملی دی چې منافق عملی لکه چې لاره کې رڼای سړی رواني چې تیار شي ودرېږي نو منافق عملی هم چې کله دین کې و ته پیدا ملاویږي خود دین کار کوي چې پیدا نه ملاویږي نو ده رست شي خجی دا د مفسرین قول شو اوس زمنګ د مشایخ په نس هغه وی چې مخکې بیان د درې ډلو شوی دی یو ډله د مؤمنان هدل للمتقین سره دا غي ذکر شو پنځه نه خې ذکر شوی دوی مدل و کافران او درې مدل و منافقان نو مؤمنانو ته خپل ځان معلوم دی دا غي مثال ته ضرورت نه و پاتې شو کافران او منافقان دوه ډلې نو پدې کې دا مثالونه دوه دي دا مثل هم کا مثل الذی مثال دی د کافر او دا بل دویم مثال له کسیبین د منافق نو منافق دو قسمه دی یو اعتقادی چې عقیدتن کافری نو کسوی به من السما د اعتقادی منافق مثال شو او یکاد البرق یخطفو دا مثال د عملی منافق شو او دا تأسیس شو او قانون دا دی چې تأسیس اولای د تاکید نه تأسیس دا چې جدا جدا معنی باندې حمل شي او تاکید دای چې دواړه په یو حمل کې نو عام مفسرین مثال کې تاکید شو دو مثال رااله زمونږ د مشایخ مثال کې تاسیس شو قانون دار چې تاسیس اولای ده تاکید نه چې معنی په جدا جدا دغه باندې حمل شي مطلب باندې حمل شي نو مخکې دوه دوه ډلې وي نو ځکه دوا د دواړو د پاره جدا جدا مثالونه راوړل داول مثال ور کافرانو شي نو بیا به مطلب دا شي لکه یو سړی را روان دی په لار او د لار کې یو شار بیابان دی ځنګل دی او پای کې خلک ناس دي دا غي نه لار خطا ده رکا ده نو چې لار ته خطا ده دا سړی راغی او دا شپم دا تیاروم ده دې سره نه رناشتا او نو ورته لار معلومه ده دې سړی ور بلک په خوا کستا سو خیالي د مشرانو تیار دي دومره سہولتونه چرته د شپې د رڼا د پاره به خلکو ځان سره اکثر لرګي بلول چا به ځان سره د غرونو علاقو کې نختر شونټي به وته ویل دا غینه به دړې جوړ کړي هغه به نه مړ کېدل هغه به ځان سره دړې دړې کړو یو بچ ختمېدنو بل به پیولګو بیا به روان چې به ختمېده بل به ته لګاو په دې طریقه به ډېر لري مزلونه کول نو لکه ګوره چې د ځنګل کې په تیاره کې خلک ناش دي لار ورته نه ده معلومه او لار ته خطا ده نو په دې باندې یو سړی راغی هغه ته لار معلومه ده او هغه ځای کې اور بل کړ چې اور یې بل کړ نو دې خلکو له پکارو چې کله هغه ور پاتې شو هغه رڼا یې ځان سره یوړه صرف انګار او سکاره پاتې شو نو دی را پاسې دل پاغه سکرو سوځېدل او رڼا وسره نو په تیار کې بیلارې پاتې شو دغه شان مثال د مکې د کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې د کفر تیاروا صادر خورو د مکې د خلکو نه دین یېرو رد نه یېرو د دین لار ته روکاوه الله خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راولېګ د دین یو رڼا راوړه نو دی خلکو له پکارو چې راغلې وې پاغي ایمان راوړې وې داغنه عقیده زده کړې وې دین زده کړې وې نو دیب نبی علیہ السلام خواله بنراتل او بلکې داغه د ملګرتوب نه خلک منې کول بیا لسکاله دارانا په مکه کې بلیده د دین خدای ته پیدا نه غستا رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ مدینه منوره ته لاړ او د مکی خلک ما غشانه په تیار کې بیا پاتې شو د مدینه خلکو ته الله رڼا نصیب کړو د په تیار کې ډیر کافران د مکی په کوپر کې تللی ولی چې پیدا نه اغستا نو دا مثال د کافرانو او د نبی علی السلام شو او دا دویم مثال بیا د منافق شو دا زمون د مشایخ توجیه ده مثلهم کا مثل الذی استوقد نارا مثال د دې پشان دا غي سړی باندې دی چې بلې کور لرا دا وها هنا رجال قاعدون فی الظلمات د دې وجه نه موږ مقدر راويسته چې دلته صيغه د جمع را ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون نو د دې لپاره به دا مقدر راو باسي او ذکر د نور یو کر نار پاتې شو سوځیدل او رڼا ته نه لاړه خو د دین د پاره دا نه استعمالول نو پاغي غوګونو بسو کې عین حکومت خوي کنه چې ته په دین خبره نه اوري پاغي خپل بسو کې پاغي جب دینه همړه چاړه خوي کم سے کم د ګناه خبره خو بلې نه وی کړی کنه چې ته په دین خبره نه کې باغ سترګو بسو کې چې تا په چرته د الله کتاب ته ونه کتل صرف د دنیا د پاره د استعمال دینه غړون خوي که نور سنو نو ګناه خو باندې بنا وکړي کنه نو دای غوګونه کانه دې د دین دا اورېدو نه اره خبر اوري خو د دین خبره نه اوري اره خبره کوي خو د دین خبره نه اره خبره ویني خو د دین خبره نه د دین ځان لون کون کا نو دا اسباب د فهم الله بن کړو د منافقت او د کفر د وجې وهم لا يرجعون پس دینه واپس کیږي د گمراهی نه ګور د فهم د پاره دا لاري یو سړی د گمراهی نه به هدایت ته څنګه راځي د بی دینۍ نه به دین له څنګه راځي نو دا غي قانون دار چې بل ته وکی بل نه واوري یا په خپل خلول ولی یا په سترګو ګور نه عبرت والی نو چې بل ته وګ نه دی په خلی وینا ګوري نه نو د به هدایت کم جناسي نو په هم لا یبصرون د ټول مرده شان چې دنه وهم لا يرجعون د ګمړای نه واپس نشي او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد او د پاره د تخییر دی د عام مفسرینو په نسبت او زمون په نسبت باندې او د پاره د تنویع د تقسیم شو دغه مخکې مثال د کافر اوس دا مثال د منافق او کسویب من السما یا مثال د پشان د اغه خاوندانو د تیز باران د من السما د بارانا سویب اغه تیز باران ته وای اغه باران کم چې سپرلی په دې موسم کې کیږي ولی د سپرلی په موسم کې په باران کې ګړز ګړز دی لزاری برهنای پړق پړق دی او دغه باران د زمکه لپاره بعض زمکو له پیدمنی خيسته غیاګان راو زرغون کی او بعض زمکو له نقصانی که هغه تشزیر را زرغون کی د قشانا قران ډیر بعض خلکو له پیدا شي هدایت او تنصیب شي او بعض د دې د وجه نه په کوپر او شرک لک شي نو نورم باغیان شي پړک شي نو د نورم پریشان شي نو دک شان منافق د قرآن په بیان کې تنګي چې کله قرآن کې د د منافقت ذکرې دا د لپاره غزار دی د الله د وحدانیت او دارنګ دلایلی د الله د دین په ایمانیات او د د لپاره د کبرښنا ده خلکو ته پکې حق کاری په د باندې بوج راځي نو څنګه چې هغه باران والا غوګونو کې ګوتې ورکې دیم کوشش کوي چې دا غوګونه بند کړي چې دا आवाज وانه و ها هغه د باران نه یریږي او د قرآن نه یریږي د منافق حال لګو ګوره چې قرآن نه ډېر ډېر یریږي سورته توبه آیت 64 کې وګورئ سورت التوبہ آیت نمبر 64 سلوش پیتا تو نبئهم چې خبر بکی دی مؤمنانو لرا نه ان تنزل علیهم دا چې نازل شي په دې مؤمنانو باندې په صورت نه او صورت په بار د منافقانو کې تو نبئهم چې خبر بکی دی مؤمنانو لرا بما فی قلوبهم پای چې پزونو د منافقانو کې منافق خو منافقت کو کنه اوس خدا پته نه لګي هغه وخت ښکار شو وحی براتله د بارانه نو منافق به چې کم داسې منافق کارو که کنه د منافقت بیا به شپه ورځ غریب سره یاره نه تاسو نه چې وحی را نشي یاره او الله پاک اوس آیاتونه نازل نکي او د مؤمنانو ته زمونږ هغه نقصانات چې تخکارا نشي دا قرطبی لیکلی دی چې قال بعض المنافقین بعض منافقانو دا ویلی مو وی وددت لو انی قدمت فجلدت مئة جلدة ولا ينزل فينا شيء فيفزحنا وير په دی باندې ډیر سخت خوشاليږي مکنه چې ما ونیسی او سل دوری را لراکیو مې وای هغه وال خیر دی د څه کسانو به یاد بیا به یې شي خو د دې نړۍ لريګه مکه وحي مې زما په باره کې رااله چې د داسې ویلي دی او داسې کړی دی نو دا به تر قیامت بیا خلکو ته پته وي د دې نړۍ لريګه ما نو منافقان هغه به منافقت هم نه صبرېدل او دې خو به بیا ویل شنو چې الله باندې الله په نبی وحي راولي یو زمو منافقت او تخکار کی نو ډیر بد دې نه یریدل لکه د تندر نه چې هغه خلک څنګه د ګلاس نه یریږي حذر الموت د یری د مرګ نه حذر الموت د یری د مرګ نه حذر الموت الته ګوران هغه باران کې چې سړی روان دی د ګلزار نه په وګونو کې ګوتې ولی ورکی و چې مړ نشم د دې hebat ناک आवाज نه دلته منافق وګونو کې ګوتې ولی ورکی و چې زړه ته می ایمان کوز نشي چرتا او اسنه چې ایمان اثر را باندې وشي پر سره د انسان د نظر تلوم خطر ده نو قران کې الله وی چې کله دا قران بیانېږي کې دې شي چې د منافقانو پیدې ختم شي مسلمانان بډیر شي غلبه د اسلام براشي نو د دې د منافقت به بیا پیدا نه کی چې رڼا نو د روان نه خپل منزل لذي چې تیار شي نو بیا وي وسنه چې ته پرې وزم ودري دیل چې په دین کې پیدا ملاوي د دین کار کوي چې د دې په کې نقصاني د بدن رسته کیږي د مرګره نه دستا د د خوراک مرګره دی د د سکات مرګره دی د د راحت مرګره دی چې تاسو سره راحت او ته ملاويږي خو بس زميه مکنه او چې کله تکلیفي نو بیا دې نه دی بیا دې نه مرګره کیږي قران عظیم کې وګوره د منافق حال سورته نساء آیت 72 دواویا سورۃ النساء آیت 72 دواویا ایم فین اصابتکم مصیبه کور سیږي تاسو ته مصیبت قال قد انعم الله علیا وای دې په تحقیق سره انعام کړي دی الله پما ازلم اکم ما هم شهیدا کله چې نو مزه دې سره موجوده یاره ډیر شکر دی وی الله می پرده ساتله شکر دې چې دې jihad له فنیم تلګې اوس بزم دا شان را روان وي ها ایا به مړ ویل بیا دی وی یاره کار چې دې سره اوس دم تلې وې کنه ګوره د څه کوي زمونږ نصیب نه یې کنه خور دې هم نه خطا کیږي اکثر نو الکه ته په ټول عمر غوړو پسې ګرځي چې غوړ خوري نو سپور بم کله کله خوري پیدا ګوري نو نقصان ته بم کله کله ځان ټینګې کنه نو دا منافق تش غوړ دې پسې ګرځي تشې په پیدې پسې ګرځي چې پیدا نه دی بیا رستا مرګره نه سورته نور لګو ګوره اته سلوي اختمایات دا د منافق عملی کار دی د خدای لپاره د دین کار نه کوي سورۃ النور آیت نمبر 48 اتسلوختم سپارا اتلسم وګورئ راضی دی به هغه ته پمنډه باندې کته ورته وی چې په قران او سنت فیصله کو دی وینا دا حکومت دونه پیسې چې لګولې دا تاړو تحصیل پرې قائم کړی دی چې قائم کړی په تحصیل به خبره کو په قانون به خبره کو خو چې الته نقصان او دلته ګټي اته ته تاسو نه خدای پاک مونږ له قران را لېګلې دي مونږ خو مسلمانان یو زموږ په قران ایمان دي مونږ سره په شریعت خبره وکا تانا تحصیل خو پرې دغه په انګریز جوړ کړی بیا دې دې خوازور کی دا منافق په خپل پیدې پسې ګرځي د دنه په شریعت کارستا او نه په قانون کارستا خو دې وی چې ما ته سملاو شي هغه کپاره طریقه باندې دې دا نه ګوري چې دا زما حق دې کنه دې خو بس دا وی چې وشو ما ته ملاو شو ملاو شو ګوره رسول الله سلام وی کما ته دوه کسان فیصله راوړي زه ګورم د یو خبرې بلګي تیزی چالاکی وي یا بلګي په اصول برابر یا بل غریب ته خبرې نه یاد نو نبی خو عالم الغیب نو که زه د یو سړی په باره کې فیصله وکما او داغه حق نه نو دا نه وی چې مال رسول الله فیصله وکړه غني بس اوس مال حلال شو انما قطعت له جزوه من النار ما اغل د اور سروټ ته جدا کړل اوس خو خپل د چر سو سره کې نو دا مو آئے که پتانه کې او غټه او ته پناه حق نو هم ته حرام کړی که په جمعات کې او غټه او پناه حق هم ته حرام کړی شرف ظاهر ګوري تا ته هر سړی تخپل ځان معلوم نه چې ځن ختم نه په حقن ختم که پناه حقن ختم خو جنگ خو باردار ونه ده بس چې چا سره د جنگ واچو او بیا زمونږ د کلی مشران خو ماشاءالله ډېر تکړه دي دی برا پاسي الکه بشور مکوي جنگ مکوي دانیم ته واخلو نیم ته واخلو د پردې مال به ور تقسیم کې نیم به یو لور کې نیم به بل لور کې مشران ور فیصله نه واستیخ تکي مشران فیصله کړي یا لکه مشران ولی غلطه فیصله کړي فیصله په یو مین کې کیږي خو چې د شریعت په اصولي او په کار کې هم نه کیږي چې کله ته یو طرف ته خبره کې او بل د بل طرف ته کینو کله کی نو خبره دار چې منافق خپل غرض پسې منډه وي چې پیدای خو راضي که پیدې نه نو ناراضي دا شان بیا سورته حج کې وګورئ آیت نمبر د سورته حج 11 ځان له بیا وروسته وګورئ نو په دې آیاتونو کې د منافق عملی مثال چې که جهاد لبم تل نو قتل دې چلره دې کې نږدې دې چې نږدې جهاد لکه د خیبر د منافقانو پړیش لول او موږ به سره زو چې لره جهاد لکه د تبو نو په تربین کې باندې نه صحیح کول باندې به کولې رجی بیګا خورا باندې د څه درد راغلی او چې بس ما وې دقه دې چې چوما الا خدای پاک بچ کړم ښا او یې رجی دا څه چل باندې شوی دې چې قدم نشه موجود روغ نه مټو یې رجی کورم به خشار دې دنیا لپاره یو ردم شان نه او د دین لپاره بیا د کور شاړي یې رجی بس ډېر تقاضی دي کې ډېر میړه کیږي دا نبی علیہ السلام چې په جهاد نه راغی نه به ویل چې دا پیره خو مکمل او نشو خو بل پیره زمانو ما اول سر کې ولېږه زبر سره زم پیدا به چې بیا باغې پورې بیا بلا حالات دی بیا به باندې جوړي نبی علیہ السلام او تویلان تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو وزيرك شيء چې چرم تاسو ما سره لا نرشي او ما سره د زما دشمن تاسو مو وجنئ هغه تاسو چې وجنه هغه الله په خپل قدرت مړ کې خو تاسو ته ضرورت نشته نو دا د منافق عملی کاری د پیدې په ځای کې بد سره نږدې کیږي چې د تاوان ځای راځي بیا بدن دې رستو کیږي الله وی وی اذا ظلم علیهم قاموا کله چې تیار کې پدینو درېږي ولو شاء الله کو غواړي الله لذهب بسمعهم خام خابو بزید د طاقت غوګونو او سوارهم او طاقت دسترګو ردی ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر پارشیوان قدرت والا دی تر دې ځې پورې اول بابو د درې ډلو اول عظمت د قران ذکر شو بیا د درې ډلو بیان منعومن علیهم مغضوبن علیهم او ظالین دا غي د دنیا او د آخرت حکمونه او دا غي مثالونه درې دوه ډلې ذکر کړل د منافقانو او د کافرانو د موز نه بعد به ان شاء الله باقی درس مخکې بوزو تقریبا مسوشي نو په پاو باندې دو بجې باندې به ان شاء الله یا په شل منټه د پاسه په شروع کو صرف طالبان په کې روډي وخوري بیا به درس کوي ان شاء الله